نو په دې سبق به پوهیږو دې ربط د مخته تختې سره داسې دی د زیر د تختې ربط د مخ کې ده چې د غشان مخ کې د حرف د پاسو دا زبر د پاسه دا نخه چې کوموانو دا د دې نوم زبر و اوس دا نشان د حرف د لاندې هغه شو نو د دې نوم به بدل شي چې هغه به څه نومي زیر د زیر تعریف دې نشان ته زیر وایي زیر ورته ځکه وایي چې زیر همیشه د حرف د لاندې وي دا یو خو تعریف د زیر مخرج زیر ادا کیږي د خلی او اواز مکمل کته کېدونه بغیر د جټکین او بغیر د راخ کودونه معروف ادا کیږي د زیر دویم نوم حرکت د حرکت والا حرف ته متحرک حرف وای دو خبرې د دې په جوړ کې دي جوړ دې ته وای کله چې د حرف او د هغې د نشان نوم دواړه یو ځای واخیستل شي هغې ته جوړ وایي با زبر د دې جوړ دی او جوړ د دې با زبر دی د دې جوړ نه یو اواز پیدا کیږي چې هغې ته وایي روان بی د دې روان دی او روان د دې بی دی جوړ او روان دواړه با زیر بی هر تختی به په درې مرحلو باندې تقسیمیږي اوله مرحله مفردات حروف په دریو طریقو مشکل په دریو مرکبات په څلور هغه زړه خبره زبر کې مونږه لږ تفصیل کړو نو سبق اسانی کی ما تاسو ته ویل چې زبر تختې چاته یادې نو نور سبق به بیا سه نو مفردات حروف به بدرو طریقو سره وایو اوله طریقه استاد به جوړ کې شاګردان به روان چې ځان له نو ول به جوړ کې بیا روان بیا جوړ او روان دوه چې دوه کسان مين یو جوړ کې بل روان وي یو استاد بل شاګرد نو اول جوړ استاد به جوړ کې شاګردان روان اوله طریقه بازیر تازیر دا دویمه طریقه او دریمه طریقه استاد بم صرف روان وي شاګردان هم صرف روان وي په مفرداتو کې با زیر بی تی سی جی شي هر یو حرف خپل خپل مخرج